اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهایی محترم مسلمانانو ورونو پرون زمونږ د محله کې حضرت امیر خوم په حق رسیدل دي نو چون کې تازه غ د تعزیت ورځې دي هغه د مرګ او د قبر او د اخرت حواله سره به یو څو خبرې تاسو په وړاندې ذکر کوم محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خيار سړی هغه دی من دان نفسه چې خپل ځانو پیژني وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه رست چې کوم ژوند را روان دی ردی را پاره تیارې وکي والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى الله کمزور او بیوقوف انسان هغه دی چې د نفس او د خواهشاتو اتباع وکي قدم به قدم د الله نه بغاوت اختیار کی قدم به قدم د دین او شریعت نه پرمانی شروع کی او بیا په الله باندې لوی لوی امیدونه وتړي ير الله قسم غفور الرحیم دی وبه می بخي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا انسان بیوقوف انسان دی دا انسان کمزور او عاجز انسان دی او نن محترم دا یو حقیقت دی دنیا ته سو کم چې راغلی دی همیشه اوسې دو د پاره نه دی راغلی دلته چې څوک راغی واپس روان دی ردی جهان دلته محترم همیشه اوسې دل نه دی دا دنیا د دا دنیا د یو امتحاني حال مو حیثیت لري دا دنیا د دې دنیا ته راتلون کې د هغه مسافر حیثیت لري چې د دنیا ته راغی د پلار باندې روان دی او په یوځی کې کېناستو دمه وکړه دغه مسافر چې پلار کې کینی دمه کوي د دنیا ته راتلون کې او د دغه دمه کې اون کې انسان محترم دا یو حیثیت دی دا یو شان دی یعنی د دې دنیا ته راتلون کې عمر دومره کم دی څنګه څومره چې په دې لار تلون کې کس د دغه معمولی غونته کې وخت دغه ته د ناس ته محترمو دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دنیا کې تاسو د څه اوسېږئ لکه مسافر اوس مسافر په دغه ځکه کینی نه چې د مستقل ځان له اسکور جوړي او د مستقل نه دغه مسافر د مخ وړاندې دی روان دی هم دغه محترمو امام قرطبی رحم الله یو روایت نقل کړي بن اسرائیل یو نبی ته د هغه قوم یو بډای رااله ورته وی ما ته دعا وکا زما چې اولاد وشي هغه نه پای لکه نن سبا مونږ وایو مونږ وایو بچې مې وشي درې ورځې ژوندې دوه ورځې ژوندې به وفات شي دا ورته هم دغه څه لګیا دا ورته وای زما اولاد وشي هغه نه پای وفات کیږي پیدایش نه کوس دا ته تپوس کوي وای ابي سمره وخت پستا اولاد وفات کیږي او ورته وی کله چې وشي زر کال دا دنیا کې تیر کړي زر کالو نه بس وفات شي اوس دغه زر کالو ته دغه بډای د معمولی زما استاد د درې ورځې وو هغه نبی ورله جواب ور کوي ورته وی ابای ستاسو بچی زر زر کال دنیا کې پای او ته نه پای د اخري زماني امت چې کوم اخري امت را روان دي د دیو ټول عمر با شپېته کاله او یا کاله یا زیات نه زیات سل کاله بس دا بډای ته ډیر تعجب سره ته پوس کئ ډیر په حیرانتیا سره ته تپوس کئ داخله کوی بیخي مسافر دي دا هم دنیا کې ځان د پاره کور جوړي ایا دا خلک بم دنیا کې د اوسېدو څه سوچ او نیت کوي ایا دا خلک بم ځان د دنیا باشندگانو حسابي چیرې مونږ راغلی یو نه بزو نن محترم زما او ستا عزت امغه دی او محترم او خيار سره هغه دی چې د مخ په وړاندې سوچ وکړو دنیا ارزي سیس ته وګڼو دنیا کې مستقل سکونت اختیار نکو دنیا کې دا سوچونه ونه کړه چې را روان نسل به زما سکی بچی به می سکی نوسی به می سکی دا غوی د پاره مال را جمع کم هغه د پاره کور جوړ کم دا غوی د پاره نور نور انتظامات وکم نه نه محترمو د مخ کې د اخرت سوچ وکي چې خپل ځان د پاره اخرت جوړ کم قبر جوړ کم او د خپل بچو او نوسو د پاره مخ عمر بن عبد العزيز رحم الله یو ډېر لوی سړی تیر شوی کله چې وفات کیږي امیر المؤمنین دی یو لوی اسلامی حکومت یو لوی خلافت قائم کړی دی د پوره دنیا له مسلمانانو امیر دی بادشاہ دی کسه سر ته ناشته ته په ورته وای ته وفات کیږي بچو ترې هیڅ پرې نه خو دا کستا خو خېلو چې زستاره بچو د پاره سن خپل مال لغوته دی ورته عجیب خبره وکړه ویل کې بچی مې نیکانو نورست زما بچو ته ما خپل رب ورکول دی ان شاء الله زما بچی بر دنیا حواله سره چرته نه خرابي زما بچی به د لوګي نه کلم نمري زما بچی به د لوګي نم کلم بد حالت و نه ني د غربت د وجه نه با خراب حالت و نه ني ها که زما بچی بد عملو به زما تر دې وسه پروا د خپل کار دي کوي هم د قوشو محترمو مورخین لیکلي دي هم د کس چې دا خبرې کوي عمر بن عبد العزيز رحم الله تعالی یو لوی مالدار او امیر ترین انسان دی مستقبل او خو د راغي بچو د مدینه منورې په کوسو کې خیر غونډو سوال کو او عمر بن عبد العزيز رحم الله دا غي بچو د یو یو بچی په دسترخوان باندې لکونه ملمانو روزانه وزل کی دا محترمو دنیا کې نن مونږ په دې سوچ خو یو چې مال راجم کو او محترم اخرت وو چې د بچو اخرت جوړ کو د بچو بچو قبر جوړ کو برال محترمو خپل مقصد ځان ته مخې ته کول پکاري دنیا کې په دې سوچ اوسېدل نه پکار چې زه خو راغلی هم بس همیشه به اوسېږم دلته نه محترمو هر وخت اخرت نه پکار خو ها شیطان کوشش کوي نفس کوشش کوي د انسانانو جامو کې شیطانان کوشش کوي مقصد نه بل طرف ته لاړ شي او محترم ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه علاج کول دي د انسان ذهن کې د انسان زړه کې طبعی محبت د مال هم شته د دنیا هم شته واه محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه علاج کول دي هغه علاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کول دي بلکې د قران اسلوب دار طریقه دار دا. کله د مال محبت ذکر کی دا انسان ناشکر دی دا انسان بد عمل دی دا انسان دا دی دا دی دا دی الت متصل ور سره دا غي علاج هم ذکر کی چې مرګ را یاد کې قیامت ورځ را یاد کې خو چرته بزیر دی خاور لاندې وځي بل دې غوري د تلو نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث هم کدي حواله سره وکته شي دومره لوی ذخیره د حدیثو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کې ټول ترغیب دا ملاویږي مرګ مخ ته یاد وساتي بس او محترم دا یو دسی حقیقت دی یو انسان کدا ډیر بد عمل دی یو انسان کډیر بد کردار دی یو انسان دې کډیر په نشو تماشو کې ژوند تیری د د هر قسمه زندگی تیریږي او دې محترمو کوم مرګ ځان تر آیات کی نو د ټول نشه ختم شي د ټوله عیاشي بدمعشي ختم شي د د ټول هغه د ژوند سره د دنیا سره د مال سره غمینه او محبت ختم شي علما فرمای کم انسان د چې د سلیریس ګنټو کې پنځه کې پنځه منټم صرف د مرګ یاد صرف د مرګ سوچ کې چې زب امرم د دې خاور لاندې کېږم با علما فرمای دی به ولی ولی الله جوړ شي دیو جن محترم احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې کله ګورو دا دومره لوی ذخیره د احادیث راغلی ده چې ما او تا ته مرګ را مخې ته کوي ما او تا ته قبر را مخې ته کوي ما هغه اصلي ژوند سوچ کا دا هغه مستقل نه ختمېدون کې ژوند نه پا ژوند مخره به رسول رسول ده پا یو وګد حدیث ته علامه عینی رحم الله نقل کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمر تذکرہ کوي د یو انصاری جنازه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوته حدیث مسند احمد کې مشته حدیث امام ابن جریر هم نقل کړی دی حدیث امام ابن کثیر رحم الله هم نقل کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو انصاری په جنازه اوته قبر تیار نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر غاړې ته تشریف کې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وازو نصیحت شروع کو نبی علیہ السلام د مسلمان د مرګ تذکرہ هم وکړه د کافر د مرګ تذکرہ هم وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل کله چې د مؤمن روح وسته شي حتا ينتهى بها الى السماء السابعه وګد حدیث سے علامہ ان رحم الله یو بل روایت نقل کړي د دې سره ملاوي علامہ ان رحم الله فرمایي کله چې د مسلمان د مرګ وخت د نیک عمل او د بد عمل د مرګ وخت را نږدې شي دا پرشته نیک عمل انسان ته په کم صورت کې راځي او بد عمل انسان ته کم صورت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نیک عمل انسان چې دنیا کې بغاوت والا ژوند نه تیر کړي دته پرشته ډیر دلری ناراضي ناګهانه په یو خطرناک شکل کې ناراضي په کلاره کلاره د انسان مانوس کوي د ځان سره بیا رو رو را نږدې کېږي را نږدې کېږي را نږدې کېږي خو که کله بد عمل انسان تر مرګ پرشته راځي دې ته محترم یو دم ناګهانه خطرناک شکل کې راځي خطرناک صورت کې راځي بلکې محترم امام ابو الله سمرقندی رحم الله تنبیه الغافلین کی روایت نقل کړي ابراهیم علیه السلام تپوسو کو د ملک الموت نه د روح اغستون کې پرشته نه ورته وي ته چې بد عمل انسان لا راضي په کم صورت کې راضي نیک عمل انسان لا راضي په کم صورت کې راضي دی ورته هغه صورت خود کم کې چې نیک عمل انسان لا راضي به ورته هغه صورت خود کم کې چې بد عمل انسان لا راضي انسان والا صورت ورخو دو د ابراهيم عليه السلام جد الانبياء د انبياو نکاح جلیل القدر نبی به هوش او غرزیدو ولوي کله چې هوش کې راغې اگر مرګ پرشته ته وای وای ک یو انسان ډیر عملونه کړی یو انسان ډیر اطاعت والا ژوند دنیا کې تیر کړی د تنور حصہ سلم ملاو نشي د قبر راحتونه ملاو نشي د جنت مزي ملاو نشي خو ها دی وخت کې ستاده معمولی غونته کې دیدنو کې دی وخت کې ستاده معمولی غونته کې دیدارو کې داغه د پاره داسې لپړه ده یعنی دومره خسته شکل صورت کې راځي او کله یو بد عمل بد کردار انسان دنیا کې غلط ژوند تیر کړل دنیا کې بغاوت والا ژوند تیر کړل دی کافر دی یا دی مسلمان دی لیکن دې فاسق فاجر دې دې شراب کې مبتلا و دې په غلا کې مبتلا و دې په زنا کې مبتلا و دې په نور بد عملو کې مبتلا و دغه فاسق فاجر انسان دلا وای کتب دې ډېر بد عملونه کړی دته نور حصہ سل عذاب د جهنم ملاو نشي د قبر هم ملاو نشي دی وخت کې صرف ستاده بد شکل دا خطرناک شکل یو نظر وګوري د لپاره مدا سزا پوره محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دین مخ کی دغه د مرګ پرشته دی انسان تر نږدې شي کله دې نیک عمل دی د سره خبري اترې شروع کی د د سره مکالمه شروع کی خدایات ساتي محترمو احادیث ذخیره کرا غونډ کې دې باب باندې نظر وکي د مسلم شریف یو حدیث ته اوګد حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا د مرګ وخت چې کله انساني ته د ځنکدن وخت دی وخت کې دی انسان ته خی طرف ته یو شیطان در د پلار په شکل کې راشي د ته وای بچی ما پیژنې دی ورته او بابا پیژنم دې زما پلارې کنه دی ورته بچی دنیا کې ما ستاره پر سمره سختي برداشت کړې بچی ګرمي اخنی مې نه کاته بچیا ورځ او شپه مې نه کاته بچیا سفر هزار مې نه کتو همیشه دې سوچ کې هم چې د بچی د پاره به ډوړی وګټم د بچی د پاره به دادا سيزونه راوړم بچی ما پیژنې کنه ستا هغه خیر پایا ما دی ورته ها ها بابا پیژنم دی ماته یاد دی دی وخت یو مکالمه شروع ده ها دنیا والا ته په نظر نه راځي دی ورته ها ها بابا پیژنم دی ورته بچی خبره مې ومنه خبره درته کوم بابا سره دی ورته بچي يهودي منشه ته يهوديت اختیار کا یعنی دی وخت کې شیطان راغله د مسلمان مرتد کول غواړي که انسان دنیا کې اطاعت والا ژوند تیر کړی دی په دین او شریعت باندې استقامت سره اوسېدل دی دی وخت کې دی کامیاب شي ورته وي شیطان یې لري مخکې تور شي کله چې دی مایوس شي که انسان بد عملی کړی د دنیا کې دنیا کې دین نه پرمانی او بغاوت تیر کړی دی دی وخت کې دی گمراه شي مرتد شي کله همیشه جهنم والا وګرځي جهنمی وګرځي ګس طرف تر مور شکل کې راشي هغه شیطان ورته وي بچي ما پیژنې دی ورته یا ابای ته بچي تا ته پته رکنه زستا سمره خیر خواوم دنیا کې به تبي مار شوي بچي بیمار به توي شپه به ما شو کې راولا بچی تکلیف به پتاو ما به غیږ کې راواغستې ما به بوتلې تا ته خو یاد دي کنه دی ورته ها ها ابي یاد دي راته بچی ستا مې څومره خدمتونه کړي ها ابي بالکل دا ورته وي بچی زما خبره ومنه دا مرته دقه پیشکش کوي يهودي مرشه دینم چې مایوس شلاړ شي بیا حدیث کې راځي دله د خپل خپلوان هغه کسان چې ردنه مخ کې وفات شوی دا وی یو ټولګی راشي شیطانان دا غوي شکل ضرورت کې راشي دا ته وي مونږ پیژنې خپل لوی مکالمه ور سره وکړي دا ورته ها پیژنو وي مونږ ستا خیر خواهان یو تا تر غلیو مونږ ور دنیا نه تلیو مونږ ټول حالات په نظر ولیدل دیو مرتوی يهودي یا نصراني منشه دیوم چې مایوسه شلاړ شي مسلمان دی استقامت والا ژوند دی تیر کړل ګس طرف ته بیا کسان راشي هغه د ملګری چې ردن مخ کې وفات شو هغوی هم راشي وي مونږ پیژنې حال یو حالات هم وکړه زمونږ خبره ومنه دیو مرتدق کا پیشکش کوي يهودي یا نصراني مړ شه یعنی مرتد کولای غواړي کله چې دیو مایوس شي لاړ شي دی وخت کې پرشتي را ورسي یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت مسلمان په دغه حق وینا کلمه باندې په استقامت سره پاتې شوګل او بلکې محترمو زمونږ د دارالعلوم دیوبند یو لوی مفتی عالم تیر شوی د مفتی شفیع صاحب رحمه الله دی وی یو کتاب لیکل دی شیطانی دو موت کې وخت شیطانی دو کا دی وی زماتر لوی عالم او دیوبند کې استادو وای وراره را پسې راغې ما ته وای کاکا ته راشه هغه د پلار زمونږ د پلار خود دماغي حالات ګډوډ شوی دي د صاحب نه خبرې کوي د چا سره وسه لګي دی وای مازیګر د چراله ما ول دی وخت کې زه چرانه وته ما یو نظر وکړو دی لګیا دی د شیطان سره مکالمه کوي بحث شروع کړل ول زه چې کله رالم دی را پاسیرو د شیطان باندې یو گزار وکړو خبيثه ما ګمرا کې دی وخت کې ویل زه پوه شوم چې دا هغه مؤمن دی دا هغه متقی انسان دی چې دی وخت کې دته استقامت ملاو شو دی وخت کې د په دین او اسلام باندې په استقامت سره ودرېدو شیطانان په هر شکل کې رااله د د گمراه کولو د مرتد کولو کوشش یې وکړ خو دې گمراه نشو دی وي دغه وخت کې بیا د سر کې خو دوه سایور دی وخت کې محترم شیطانان د جهاد یاد وساتئ دنیا کې یو انسان د نبی صلی الله علیه وسلم د شریعت مطابق عقیده اختیار کړه دنیا کې نن یو انسان د نبی صلی الله علیه وسلم د راوړ شریعت مطابق عقاید اختیار کړه د صحیح نظریات اختیار کړه د دنیا کې صحیح اعمال مو کړه اول نمبر محترم مخ کې درې سلور جمعې ما تاسو ته ویلو عقیده دا بنیادی سیز دی نن و د ستاره عقیده دشمن د انساني شکل کې نن پنځپیره تا گمراه نه کی دا ستاده عقیده دشمن دی انساني شکل کی نن جماعت المفسدین والا تا گمراه نه کی د استاد عقیده دشمن د انساني شکل کې دا هغه خناس تی تعالی راځي ستا عقیده باندې حمله کوي نن کته دغه عقیدو تخکار شوي نن کته دغه عقاید ته اختیار کړه نن کړه دغه خلکو دا کړه بریلی شکل کې دي دا کړه وابي شکل کې دي دا کړه پنځپيري شکل کې دي نن کته دیو ملګری شوي نن کتر دیو علاکار جوړ شوې د بیا به دغه ځکه استقامت اختیارېدل ډېر مشکل دي ا محترم صرف عقاید هم نه دي اعمال هم لازمي سي دي نن په دې سوچ وکړو زما قدم به قدم ژوند د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت مطابق تیریږي که خلاف تیریږي نن انسان په خپل ژوند باندې سوچ وکړي یره نبی علیہ الصلوۃ والسلام پګړې په سر کړی دا زما په سر پګړې شته کې نشته نبی علیہ السلام سرتور سر نه دی ګرځیدل زه سرتور ګرځم ولې ګرځم نن یو انسان سوچ وکړي د نبی علیہ السلام په مخ مبارک باندې یو موټه ګیره و نن زه یو موټی نه دا کمومه یی خرومه نن انسان په دې سوچو کې ما خویندو له حصہ نه دور کړی نن یو انسان په دې باندې سوچو کې زه د بل په غیبت کې اخته یم نن یو انسان په دې سوچ وکي زما زړه کې د بل د پاره حسد دی کینه ده نن یو انسان محترم او خلاصه ده په خپل ژوند باندې نظر وکي زما ژوند حلالو کې تیریږي که حرامو کې تیریږي زما ژوند د صحیح عقیده والا علماو سره تیریږي که غلطو خلکو سره تیریږي زما ژوند د صحیح خلکو سره تیریږي که غلطو سره تیریږي دا لازمي شرط دی ورنه دغه وخت کې استقامت اختیارول دا ډیر مشکل دی بارال محترم و عرض میں کو نبی علیہ السلام و سلام فرمائی دیل دا انسان دا پرشتے راشی خست شکل کی بد عمل انسان بد شکل کی راشی دے انسان تا وئی نیک عمل انسان تا دے مخاطب کی دتا اول جہنم مخی تراولی ورتوی دائی نی دا جهنم ورونه ورته راوځي ورته وای دایني د یو نظر دي سي وګوري د مخ وګرځي دا غین برداشت نشي کوله ازمونږ خلک وایي کنه پلان کې ما ځان کړ نه نه د چاته نه ګوري د خپل دغه سخت راغستره مخ نشي ټینګوله مخ اړای د دې حالاتو دی ورته وی دای نه ول ها ها اینو یې ورته وی دا پرشته ورته وی دا ستاد لپاره تیار شوی او مبارک دشه ته هغه اعمال وکړه چې دا غیب بدول ایمان در سره صحیح عقاید نظریات در سره صحیح عملونه دي کړو دا غي د وجه نه متنن دې ته نه زی دا غي د وجه نه مت دی ورونو ته نه زی د ته خسته جنتونو خسته محلات را مخې ته کی مبارک دي شتا هغه اعمال وکړه ته دې ته زی ستا په ځای به یو کافر بدعمل دغه جهنم ته زی دې بیا راشي کده بد عمل دی نبی علیہ السلام فرمایي دی انسان سره جهنم د جنت خسته محلات راولي د سره پاره چې د حسرت زیات شي د د افسوس زیات شي د ته وي دا یلی دی ورته ها ها یی نه ورته وي دا ستاره پار تیار شوی او بدبخت ته هغه اعمال وکړه چې تر دې مستحق نه چې دې تلاړ شي د تر جهنم ورونه راولي د جهنم سخت حالات ورته داینه دی ورته ها ها یی نه د مخ وګرځي غین ورته وي بد قسمت ته بم دې ته زی تبه هم دې تروانی نبی علیہ السلام فرمای دین پس د مؤمن نیک عمل سره معامله کیږي اے نفس مطمئنه واپس چې خپل رب ته په دې حال کې چې نن ستانه رب راضي دی ته د رب ناراضي وا محترم دا خطاب ال کیږي نن کې دنیا کې تا خپل جون خاوري کو نن کې په دنیا کې تا عیش عشرت والا زندگی تیر نه کړ نن کې تا د دین د پاره خپل اولاد قربان کو خپل مال دې قربان کو خپل وخت دې قربان کو دسه نه کیږي جمعات تر نیمه ګنټې د پر راشو دغه ټوله هفته کې یو د جمعې ورځ ده بیا دې کوم کوشش کو مولوی صاحب به خطبه کله ور شروع کوي چې جمعه ته ورشو محترم دا خو د منافق علامت ده چې د جمعه کې تنګيږي ال تکبار بار غړې ته ګوري اوس کله به مناسب بس کې چوزو دي یو انسان په دې سوچو کې ما د علماو سره دښمنی کړې ده ما د مدارس سره دښمنی کړې ده کله کې مې مدرسه علماء ته مې په بد نظر کاته طلباو ته مې په بد نظر کاته دین ته مې په سپک نظر کاته هر وخت کې په هر میدان کې د علماو دشمنو ما کدار سیاست میدان کې کدار تبلیغ میدان کې کدار مدرسو میدان کې کدار جهاد میدان کې زه هر وخت قدم به قدم د دې خلکو دشمنو ما دی وخت کې محترم بیا دغه حالات استقامت نه نصیب کیږي انسان ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دې ته وی راضی تم په دې حالت کې رب ته واپس شه چې نن رب ستانه راضی دې ته رب ناراضی فدخلی فی عبادی الله ورته خطاب کوي زما په خاص بندگانو کې داخل شه ودخلی جنتی زما جنت ته داخل شه دې ته کده بد عمل دې دې ته خطاب کیږي دین نیک عمل نه روح په قلار باندې وباسي څنګه چې مونږ جسم ته کفن دفن ورکو دغه سي پرشتو د علیین جنت نه خسته کفنونه راوړي دي خوشبویان والا مه کفنونه راوړي د د روح پاغي کې بند چې بر اسمان طرف ته ځي او بر لاړ شي د اسمان دروازه وټکی سو کې پلان کې ما پرشته आवाज ورکی سوک دې در سره یره پلان کې د پلان کې زوی روح هم راوړل دي د اسمان دروازه کولاو شي د مخ کې لاړ شي ال تر داغه نه خوشبویان په هغه پرشتو ورزي هغه پرشتي یو بل نه تبوس کوي نن خوشبوئی د سسیز ده هغه ورله جواب ورکي پلان کې بنده مؤمن پلان کې د پلان کې زوی را روان دي هغه پرشتي مرته دعا شروع کی مخ کې دویم اسمان دریم اسمان سلورم تر دې چې الیین ته ورسیږي دغه سي بد عمل ده بد عمل له پرشتي راشي دغه معامله ور سره وشي د روح دنه په بدن کې پمنډو شي پرشتو لزان نور کوي لکه کله تاسو بلی دلی یو مجرم د قانون د محافظینو په لاس کې راشي د خپل ځان نور کوي کله یو ځکه پټي کله بل ځکه تختی دی وخت کې ورته خطاب کیږي اے خبيث مردار نفسه روز بدن نه د روح راو باسي علماء فرمایي دومره سخت سره راو باسي مثال ورکي د د بدن نه د روح راو باسي د د رګونه شليږي دې سره د ده دا رګونه د بدن دومره زور اخلي لکه د غنو بوټی دا چې لمدو مالوچو کې کېدی او دې ته بیا زور ورکي او دا د غنو بوټی چې دقه سي په زور را وباسي دقه سي در بدن سره حالت شروع الله دې امان راکړي مونږ دنه روح واخلي دته د سجین نه د ووز مکو لاندو هغه یو بدبودار مقام د سجین د هغه نور ته بدبوې کفن راوړې شوی دی دغه کفنونو کې د روح لاول برنم پرشته راغلي دي د کوزنم راغلي دي الیین والا پرشته وي مونږه بروړو سجین والا پرشته وي مونږه لاندې جهنم ته وړو ال تبر پرشته په غالب شي د دروح د بد عمل واخلي بر د اسمان دروازه ټک ټکای ورته وي سو کې پلان کې اما سوک در سره دی پلان کې د پلان کې زوی روح را سره دی د د اسمان دروازې د دې بد عمل د پاره نه کولاوي د هغه ځینې دغه پرشته دي نور ته والکی دی ولاندې اوس مکو د لاندې سجین تر روان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای مخ کی ما حدیث شروع کړو حتا ينتها بها الى السماء السابعه د نیک عمل روح هم اسمان ته ورسول شي علیین ته ورسول شي رب العالمین حتا ينتها بها الى السماء السابعه فيقول الله الله تعالی ورته فرمای اكتبوا كتاب عبدي في علیین زما د بنده عمل نامه په علیین کې ولیکي د دین پس و اعیدوه ال الارض زمګه ته د روح واپس کړي فإني منها خلقناهم دا انسان ما نه دي زمکه نه پیدا کړل دي ومنها وفيها اعيدهم دته به دوباره واپس کما ومنها نخرجهم تارة اخرى د دین به دوباره را پورته کما د دین پس روح واپس شجبر قبر کې مړ خخ کو دلته راغ روح دته واپس را ورسیږي دلته راغه د روح د دې د جسم سره تعلق قائم شي بد عمل انسان دی د د روح سجین ته ورسول شي نبی علیہ السلام فرمای دغه خطاب د تمو شي دلته عمل نامه ولي کوي د خپل خراب ټکانه ویني د خپل غل خراب زی د خطرناک زی ویني د هغه نه پس د دې روح د جسم ته واپس شي یعنی د دې روح سره د دې جسم تعلق قائم شي دلته مون خاوري واړو تختې بندي کو حدیث د بخاری شریف دی د خلک ته واپس شوه نه د خپو کشار اوري چې د وخت کې پرشته ورته راورسیږي د انسان قبر کې کې نه د دنه تپوس سوال جواب کوي کې یو انسان بد عمل دی د وخت کې دنه چې خلک روان شي روایتو کې راځي د را پاسيږي د چغي وه تاسو ما چاته پرې دی د وخت کې تاسو چغي وه تاسو ما چاته پرې دی او هم وختن مددین مخ کې حدیث د بخاری شریف دی کله چې انسان وفات شي امام بخاری په دوزه باب تړل دی دوزه هغه حدیث نقل کړی دی کدا انسان نیک عمل دی دی وی قدمونی قدمونی دی وی ما زروی سی زروی سی مقبره ته می زر ورسوي دا که بد عمل دی خطاب دلته په اوګو باندې دا غ جنازه غستره د د لاش دی غستره د چلی وی اے هلاکت دی اے تباہی دی تاسو مونږ چرته وړي او د یاد ساتي انسان مړ شو ختم نشو دا د جاهلیت نظریه ده نن سبا باز خلک د اسلام جامه کې د توحید او سنت په جامه کې تعالی غلطه عقیده درکې د یاد ساته د مرګ نرست ژوند حق دی کم انسان چې ردین انکار کوي په دې سره گمراه ګرځيږي دی دې سره کافر ګرځيږي دی د مرګ نرست ژوند حق دی حدیث ته بخاری دی تقریبا د قران شپږ آیاتونه دي ګن احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مثال په تور حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي تاسو مړ په قلار قلار لمبوي د درد ملاوي ولې کده کې ژوند نشته حیات نشته درد څنګه معلومي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته حدیث د بخاری شریف دی د دینه پس دی روان شي دوی قدمونه قدمونه مړه خبرې کوي هته ناوري در انسانانو جناتو نه علاوه نور هر شی اوري دقیقه رو دقیقه ات نشته د دې سه مړې د کم چې ته تصور کې د خبرې د کم زینه کوي ها د دې زینه د روان شو د چلی وي د قبر کې د پنکړې شو دل پرشته راځي پرشته د قبر کې کې نه کده کې حیات نشته د کې نه څنګه پرشته رځنه تپوس کوي باج خلکو هنن مصیبت جوړ کو کنه یو ډله اغوا دې چغې شروع کړې ویل نه نه د دې جن چغې لګوا مړی د دې جن اوري هغه مقبرو کې اوري نبی علیہ السلام الته اوري حاضر ناظر دې دار بریلیانو ډلوا مونږ وی دا قدم غلط را دا قدم خطرناک را دا قرآن د آیاتونو نه خلاف ده دا احادیث د پیغمبر نه خلاف ده غیبانه چغه وهل د الله ته جایز دي غیر الله ته بالکل نه جایز دي مونږ دا انسان مشرک ګرځيږي په دې سره ها ها بل ډلر پاسره هغه د میت د حیات نه انکار پسې وکړو او در قران نوم واغه سور قران درس ته کې ناسو ساقي دی خراب کړه در قران په نوم ته گمراه کړی ته قران نوم د نو واغسته ته نشوي گمراه کول یرا قران و انک میت و انهم میتون قران و کل نفس ذائقه بابا دا غینه چا انکار کړی دی خو اتر احادیثو نه انکار کړه قران په ځمن کې یو بدبخت کتاب لیکل دلته په حضرت شیخ ولی اسم الله زکریا صاحب رحم الله باندې اعتراض کوي و شیخ رحم الله په ځای حکایا په ځای له حج کې لیکلي دي پلان کې مړی د ژوندۍ سره خبرې وکړه شرک وکړو ما وی دا کم شرک شو په شیخ رحم الله تعالی شرک په تو لګول کرامت ذکر کو ما وی د پیغمبر د حدیث سره بس کې په امام الانبیاء بس په تو لګي دا غره بخاری حدیث ته امام بخاری دوزه نقل کوي باب کلام المیت علی الجنازه امام بخاری رحم الله په باب تړي باب دې په بیان د خبرې د مړو کې چې د په وخت د جنازې کې خبرې کوي حدیث د نبی رسول الله دې روان دي دوی قدمونی قدمونی ما ضرور سي ضرور سي دی وی یا ویلها بد عمل دې ما چرته وړي تاسو دا خبرې څوک کوي دا مړ دغه دغه کوي کنه کوي اوس ته تعویلونه ولي کې د پیغمبر د حدیثونو انکار ولي کې ها بیا چې دی لاړو دی قبر کې دفن شو دله پرشتې راځي دی کینی که د کې ژوند نشته دی کینی په څه باندې دا خو حدیث د بخاري شریف دی دی نه انکار کوي ظالمو په کوم صورت کې انکار کوي آیا د قرآن آیتونه ته په داسې ضمن کې بیانې چې د پیغمبر د حدیثو نه انکار لازم شي نه محترم دغه خلک ستاره عقیدې دشمنان دي ما ویل که دا د وابي شکل کې دی که دا د پنځپري شکل کې دی دې نه ځان ساتي نن قران قران قران د قران د څه مطلب بیان چې دغه مفسر بیان کړی دی تابعی بیان کړل پیغمبر د حدیثو مقابله کوي بقایدا د یاد ساتي د خلکو نه پالاقي کې ځان ساتي زه په ځای لګیا د لوډ سپیکرې لګولې دي د قران درس سورو د حدیثو درس سورو او د دې درس صرف او صرف دا مقصد نه چې تا ته قران دروخی والله لازم د دې مقصد د استاقې د خرابه کې بس او مونږ هم بس عجیب خلک یو دا خو تحقیق شته نه کنه بس هغه مولا دی او دا مولا دی او دا مولا دی کوم مولا پسې ورسم نه نه تلک تحقیق وکړه علاقه کې کله ډاکټران رااله یو ډاکټر راغی دی ډاکټر نه دی په زور ځان ډاکټر الته کلینیک کلاو کو خو به علاج نه کې بیا دانه وي چې هغه ډاکټر یو سو یو هغه بل سو یو هغه بل سو او که کله خبره د دین رااله به پدې کې ته دومره کمزور شې هغه مولا یو سو یو دا بل سو په کم بس راوځ نه یو پسې مرار به الله کل درکړي کته د اهل جنت نه خو جنت والا پسې روان شي کته د جهنميانو نه به روان یې به پسې مصائب د مشکات حدیث نقل کوي امام مشکات رحم الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابه تبوس کوي د الله رسول تقدیر لیکل شوی دی به عملونو څه ضرورت ته مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله جواب ورکړي ها تقدیر لیکل شوی دی قلمونه ودرېدلې دي سیاهي وچ شوی ده او ها ها جنتیان پیدا شوی دي د جنتی اعمالو د پاره جهنميان پیدا شوی دي د جهنمی عملونو د پاره جنتیان په جنتی عملونو کې خوشاله دي جهنميان په جهنمی عملونو کې خوشاله دي نن ته وګوره نن ته یو صحیح العقیده عالم را پاسه او غلط خلق له بوزه نن تر مدرسې او طالب عالم را پاسه او سلیمات بوزه دی یو بد ځای ته بوځه د ده هلته زړه چاودېږي ها د هغه بد عملونو والا خلک دلته راوله جماعت کې کېنه ور د زړه چوي مولا به اوس کله بس کوي بس دی په دې سوچ دی غړی ته بار بار ګوري دی دلته خوشاله نه دی جنتی عمل کی پیغمبر پرمای خلک پیدا شوی دي جنتیان هم پیدا دي جهنميان هم پیدا دي جنتیان په جنتی عملونو کې خوشاله دي جهنميان په جهنمی عملونو کې زم ها هغه جهنمی عقاید په ستر رواني خوشاله ځکه موږ ګستاخرت د پاره سوچ کوو مونږ خو دلته کې په منبر لګیا یو په جمعه کې لګیا یو جلسو کې لګیا یو مقصد هم دغه دی چې تر غلطي عقیده نه بچ ورنه یو مولا نه تعالی ته پوس ونه کو ته دا خبره کې راځه مونږ ته د احادیث لګ راوخه کې نه یو پنځه منټه دغه سره خبره وکړه استاد ته د هغه شیز د ځان نه م جوړوه چې دلته سروي ته چا شینکې وخورو پانی ورته وخورو دې پسې روان دی بس تحقیق نه کوي نه نه تا ته چا حدیث وخورو د حدیث په ترجمه ته څه پوهېږي په مطلب یې څه پوهېږي لږې مونږ له راوله مونږ ترې وښیي برن محترم عرض مې دا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دی وخت کې مړې خبرې کوي د قبر کې دفن شي دا غینه پس فرشته راوګرځيږي فرشته راشي سوال جواب شروع کی او نن محترم دا لوی فتنه ګرځیدل زمونږ لا کو کی کتابونه زې په زې تقسیمیږي بیانونه د قران درسونه کیږي د جمعې بیانونه کیږي ټول هم د دې د پاره کیږي چې تاسو د مرتبه یره دې قبر کې عذاب کم دی دې قبر کې ثواب کم دی ولی دلیل به سي یره کوي خو په نظر پر راغلی وې کنه دا دلیل شو د خدای او د رسول په مقابله کې ستا په خپل عقل ایمان شو ستا په خپل نظر ایمان شو خو بکیګو بنه محترمو کې دل تیید چار رشتہ دار مې که هر څه دین او عقیده خپل بچ کړي د دین او عقیده په حواله سره مې په پنځګری پسې ته مو په وابي پسې زدا تا تباکې ګمراه کړي دغه روان کړي تاغه طرف ته روان کړي ما ته خپل یو ویل چې دې درسونه کړی د قران درسونه کوي پنځپیره د مولا دی ما ته خر ازي یو قبر به کولاو کو کنه یو قبر به کولاو کو کنه نظر باندې رااله خو بس وې به منو کړی ولې باندې ما ورته ها ها ما ورته کې پرخدار زمو سلمان یم زره پیغمبر دا ارشادات باندې زما ایمان دی زما د الله په قران باندې ایمان دی زما د پیغمبر په حدیث باندې ایمان دی زبنده د الله یم ته بندر خپل عقل زه بنده د پیغمبر د ارشادات زه ما ایمان د پیغمبر په ارشاداتو باندې ستا ایمان د خپل نظر باندې دا خو کافر هم مني چې د په نظر راتلو مني کنه نه مني ما ما او تا کې وب پرخ دغی ته په خپل عقل او سترګو بس راو ما ها ها کما ته په نظر رااله زه امنم کما ته په نظر رانل زه بیا منم ولی منم مال الله خبر را کړل تربو کې یو کافر مسلمان دی مجاهد دی په محاذ جنگي د کافر نه ما تپوسو کو مړ لې کې ژوندې دي کافر وای ژوندې دي مسلمان نه می تپوسو کو مړ لې کې ژوندې دي دی وای ژوندې دي لک ساعت پس دې په ګولۍ ولګېدو د د خپې یو ځي کې پرتی دي د د سر بل ځي کې پروت دی د د لاسونه ټوکلې ټوکلې د بدن بل ځي کې پرتی دي مانه مسل کافر نه تپوسو کو مړ لې کې ژوندې دی دی وای مړ لې مانه مسلمان نه تپوسو کو مړ لې کې ژوندې دی مسلمان وای ژوندې دی ما تپوسو کو کافر نه مخ کې ولې مړو وس ولې مړ لې مخکې ولې ژوند دی اوس ولې مړ دی دی وایي ها ها مخکې په نظر راتلو دی ګرځېدو دی خبرې کولې د سره ټوپک ور سره یو ځای بل ځای ته تلو زما نظر دا خبره کول چې دا انسان ژوندی دی مړ نه دی اوس خو دی لا سر سره هلته پروت دی خپې دلته پرتې دي دی ګرځېدی نه شي دی خبرې نه شي کولی ما ته په نظر نه راځي زه مړ دی مال مسلمان نه تبوسو کو مخ کې ولې ژوند دی وس ولې ژوند دی دی وي مخ کې زکه ژوند دی چې دې ګرځېدل کول دې روانو د سره ټوپک ور سره دې زې په زې باندې ګرځېدو زما سترګو دا خبره کوله زما مشاهده ماته وي ژوند دی وس د الله قران وي دې ژوند دی بل احیاء ولکن لا تشعرون دا ژوند دی تاسو ته په نظر نه راځي تاسو حواس په دې سره کار نشي کولای ولې دا بلې دنیا ته لاړو دا به محترم مسلمان کافر کې پرخي قبر کې دقه قبر کې ژوند شته یو انسان وفات شو د قبر کې د دفن شو د قبر کې سوال هم دی د قبر کې جواب هم دی او دا د ځان نه نوم احادیث د بخاری شریف دی دا د ځان نه نوم متواتر احادیث په دې باب کې موجود دي سوال جواب زمونږ عقیدو کتابونو باقاعده لیکل دي سوال او جواب د قبر حق دی او عذاب القبر حق حیات القبر حق زمونږ علماو لیکل دي زمونږ د عقیدو کتابونو لیکل دي برال محترم عرض می داکو دین پس پرشته را ورسی دی وخت د خپل کشار اوري روان دي تی تعویل ندی کول پکار صریح حدیث تر بخاری شریف انه لا يسمع دی وخت کې دی اوري د خپل کشار په دی وخت دی وخت کې دی بیا پرشته دی کې نه دنه سوال جواب کوي ورته وي مر ربک رب دې سوک دې دې که مسلمان دې الله زما رب الله دې که دی بد عمل دی که دی نیک عمل دی مخکې دویم تپوس کیږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکل مبارک ور تراوړي تصویر ور تراوړي ورته وی د دې په باره کې د څه خیال دی ما تقول فی هذا الرجل دی ورته وی د نبی محمد صلی الله علیه وسلم دا زمونږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی دریم تپوس کیږي د دین په باره کې د جواب ورکی دینی الاسلام زما دین اسلام دی دریم کده بد عمل دی د دنیا کې رب نو په ځندلې د دنیا کې پیغمبر طریقې قدم به قدم ماتي کړی وي د کې قدم به قدم یو نه فرمانی کړی و د کې قدم به قدم د پیغمبر دین اسلام نه بغاوت کړو د انسان جواب ورکړي د مر رب کې به جواب کې ورته ها ها لا ادري ما ته پته نشته نبی علیہ السلام په باره کې تبوس کوي دی ورته ها ها لا ادري دنه د دین په باره کې تبوس کیږي دی ورته ها ها لا ادري او دا محترمو د دې سره تعلق نه ساتي که یو انسان وای دا خو درې خبرې دي جواب ما یې زده کړم ولې سره نه نه ال تدار دې سره تعلق نه ساتي تاسو به کله خوب کې خیال کړئ یو انسان منډه او اخبیرا غونډي دې منډه نشواله ال تستاره عملونو سره تعلق ساتي که ستا خادي د پیغمبر د طریقې مطابق و که ستا مړی د پیغمبر د طریقې مطابق و ستا غم ستا خادي ستا خوشحالي د پیغمبر د طریقې مطابق و خو بیا به ته لاړ شي که دغه د هغې خلاف و بیا به ته جواب ورنکړی شي ستا طاقت به نه یلته او نن محترمو دا افسوس خبره ده زمونږ مسلمان معاشره کې زمونږ ودونم د شریعت نه خلاف زمونږ خوشحالي هم د شریعت نه خلاف زمونږ غمونه هم د شریعت نه خلاف نن یو ښه دیندار سړی دی دنه تپوسو کې ستا واده دی ستا کور کې واده دی ته په دې کې دیني محفل جوړ کړه ته په دې کې واده پیغمبر د طریقې مطابق وکړه دی به ها خلک بسوي چې ځان نه صوفي جوړ کړي دي یعنی معلومه شو دی وخت کې ډېر شریعت ته تیار نه دی دین او اسلام منلو ته تیار نه دی د قوم درس مو ریواج نه متاثر دی یو انسان نه تاسو وکړه زمونږ مړې وشي مونږ پسې هغه غلط رسمونه شروع کو الته مړې پروت ته دلته کباب باندې کړی دی الته مړې پروت ته دلته حلوا باندې کړی دی مړې وشو ول جمعې پسې وکړه زر زر په دې به خدای وبخي ال شلم سلوختم ها خیراتونه جایز دي هر کوئی ورځ ممو کروي دي لپاره دیر پر ورځې مو مقرر وي ورځې چې تا مقرر کړې هغه کې فساد دار راغی چې ته په دغه ورځ د جمعې په شپه ثواب غنې په بل شپه ثواب نه غنې ها اسی تاوی پلان کې جمعې شپه لري متعین کړه غیله به کوم خیرات وې خو چې دا کم زمونږ طریقې مقبرو ته بیا راشو د اسقاتونو هغه کومه طریقه مونږ جوړ کړو آیا په قهو دا شی لیکل لګي دا مونږ چې کوم شروع کړی شکر دې زمونږ علاقو کې خو ختم شوي څخه بیا کوشش کوي دغه رسمونه راولي خو باید چې مونږ دې نظام وساتو خپل علماو سره تعلق په صدوارز مې کو زمونږ وادم د شریعت نه خلاف زمونږ خادي خوشحالي هم د شریعت نه خلاف زمونږ غمون هم د شریعت نه خلاف باید چې مونږ سوچو کو خپل غمونه خپل خوشحالي د شریعت مطابق کو بر محترم عرض مې کو مرګ دغه یو دسه اټل حقیقت دی دین پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا نیک عمل انسان چې صحیح سوال جواب ورکي دته دی وخت کې قبر کلاو کړی شي د جنت کړکۍ ورته کولاو کړی شي د جنت نه د ریخمو بسترې تلای راوړل شي دته وګړې ول شي دته د جنت کړکۍ کولاو شي خسته خوشبویانه ورته شروع شي حدیث امام مش صاحب د مشکات مشکات شریف صفه 28 باندې وګد اتیش باندې وګد حدیث نقل کړي دین پس دته وای نم کنومت العروس ودشه پشان دو د کېدو د ناوي او حدیث کې راځي کله چې دا انسان د سوال جواب د پاره را پاسي کدی دنیا کې د منځونو اهتمام کوو د پاسي کې سترګې مګي دی وای زمونږ کو ممونږ کو یعنی چې لکه مازیګری سره نه وخت را پاسي کې مونږ کې قضا کیږي څنګه په منډه کدی بد عمل بیا دغه صورت نه دی نه پس د جنت کړکۍ کولاو کړ شي جنتی لباس ورواغسته شي دته وای نم کنومت العروس ودس پشان د د کېدو د ناوي د قیامت د سبا پورې وزدا زمانه په دسي تیریږي لکه مازیګر وخت بس کده بد عمل ده دته د جهنم د ور بستر وګړول شي قبر پر راتنګ شي د جهنم کړکۍ ورته کلاو کړ شي او په دغه وخت کې د جهنم بدبویانی د جهنم ګرمې هواګانې دته شروع شي او د وخت کې محترم دو پرشته په مقرر شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دغه پرشته په سترګو لندېری په جبه چاړیګانی دي عذاب او سزا ور کوي دا چاړیګانی زک دا لندې زکري چې کدی انسان د زخمونه د دې د تکالیف د پرشتو لیدلی وي په دې قبر کې لیدلی وي د دې په رحم راغلی وي الله لندې پیدا کړی چې بالکل رحم پکې را نشي دا پرشتي دا په غوګونو کڼي دی ولی کچر تر دې انسان د چغي اورېدلی وي د د سخت او پریادونه مل اورېدلی وي د دې پرشتو به رحم راغلی وي رب العالمین هغه د دې غوګونه کانه کړی دي یعنی نستا چغي اوري نه دي تکلیفونه یې په دې وخت کې تعالی سخت سخت تعذيبونه او سزا درکې برن محترم مارس کو دغه حدیثو ما پوره کو او مارس کو نن زما استاد د کلو محلونو جنازي او چتیږي نن زما استاد علاقونه پکور کې ماتم جوړیږي د څه ونه کو چې دا ویوړو قبر کې دپن کو واپس کرالو هیرم کړه نو عمر بن عبد العزيز رحم الله اخري خبره کوم فضائل صدقات کې حضرت شیخ رحم الله نقل کړي عمر بن عبد العزيز رحم الله په جنازه روان دي پلار کې ناشتو خلق راغون شو امیر المؤمنین ولی امیر المؤمنین او فرمایل نصیحت شروع کو و انسان سمر کلک زړی استاد مخ استا دوست رشتہ دار وفات شي راورځي غټي غټي سلګي وي تتی جامع وباسي زنور لوتړي غسل ورکی کپن ور واغوندې په تخته واړې راواړې جنازې په وګو واخلې قبر ته ورسه قبر کې دفن کې تختی خاورې په بند کې عمر بن عبد العزيز رحم الله فرمای انسانا نن چې ستاره مخې بل راو ګرځېدو هغه غټي غټي سلګي ووهلې اي کله دې په دې باندې سوچ کړی دی چې سباله به د بل د مخې زرو ګرځېږم زب سلګي ووهم انسان نن د بل سترګې باندې اي په دې دې سوچ کړی سبا به بل زما سترګې باندې نن بل زنه تړي اي انسان په دې دې سوچ کړی سبا به بل مال زنه تړي نن د بل نه کپڑے وباسي انسان په دې دې سوچ کړي سبب ز پروت يم بل به زمانہ کپڑے وباسي نن ته بل کس له غسل ورکه اي په دې خبره دې سوچ کړي سوال به بل مال غسل راکې نن دې بل جنازه په مقبره ته وړي انسان کله دې په دې سوچ کړي سوال به زما جنازه بل مقبره ته وړي نن زما په جنازه خلق ولاړ دي دعا کوي سوال به ز ولاړ د کس ز پروت يم زما په جنازه به دعا کوي نن ز ولاړ يم سبب په ما بل ولاړي انسان په دې دې سوچ کړي نن ته قبر ته بل یو سړی ورکوځي سبا له به بل ما ورکوځي او که انسان محترم په دې سوچ وکړي قبر په دغه تنګځي کې په دغه تیارو په ځای کې د دغه وحشت د یری په ځای کې ستا سره څوک ملګری نشته ستا سره بستر نشته ستا سره قب بالغ نشته ستا سره کمبل نشته ستا سره د رڼا خوراک سکاک تنظیم نشته ستا سره د ګرمۍ یخنۍ تنظیم نشته دغه خاورو کې سم لاسته سر تری قبر سر تری بالغ د خاورو سو یو صادره در باندې راوغړو دنیا نه دسوي وړه هستی وینوړه دغه وخت کې عمر بن عبد العزيز رحم الله فرمایي بل انسان دفن کې د پاسه پاغي باندې هغه تختې باندې کې منونو خاوري په واړه انسان کله دې په دې سوچ کړي سباله به بل دې قبر ته ماکوس کې په ما پسې به تختې باندې کې په ما پسې به خاوري راواړي زمانه به خلک واپس روان شي انسان دا ټول حالات ته په خپل سترګو باندې ویني بیا هم چې تر دې نه روان شي ستانه مرګ ير شي ته بیا خان دي مړی تا په خپل ولید د ارس حالات وشو نن په مقبرو باندې تیرېږي انسان په دې سوچ نه کې چې دا زما په شان ځوانانو دا دنیا ته راغلیو دیو بم سنلی در روان بو نن دا د خاورو د لاندې پراته دي لوی لوی بادشاهان رااله د هغوی غرور ختم شو د خاورو لاندې رااله لوی لوی مالداران رااله لوی لوی عیاشان رااله لوی لوی پهاشي والا خلک رااله پروردګار مونږ ته په سیده لار باندې هدایت ولا لار باندې تلل را نصیب کړي پروردګار مونږ ته زموږ سره دغه نیک اعمال ولا نیک خلق ولا معامله وکړي رب الهی قائد نظریات باندې مونږ ته استقامت اختراع کړي الله د قبر معامله کې زموږ سره اساني وکړي الله زموږ سره د موافقه او د درگذر معامله وکړي الله ډیر ګناګار یو ډیر سیاکار یو ډیر خطا کار یو الله ستاسو مخ ته نن د خپل ګناه د خپل خطا د خپل قصور اعتراف کو الله معاف هم کړه الله معاف هم کړ رب العالمین د مرګ سخت مونږ ته اساني کې د زمکدن سخت مونږ ته اساني کې د قبر دغه مرحله مونږ ته اساني کې د قیامت د ورځې د رسوي نم بچ کې الله د قبر د آخرت د عذاب نم بچ کې رب العالمین دا کم زمونږ د دې محله امیر خان سے وفات شوه دی الله هغوی د قبر سوال جواب پروردګار د قبر دغه مراحل دا ټول ورته اسان کړي قبر د جنت د باغونو یو باغ کړي الله کمزورې بنده او انسانو دنیا کې ژوند تیر کړه او خطاګانې به شوي قصورونه به شوي رب العالمین معاف کړه پروردګار مونږ ته الله سونه چوت کړي د مونږ جرګې ته او ته الله معاف کړه الله د رحم معامله او د درگذر معامله ورسره وکړي الله زمونږ ټول مړ مخفور او مرحوم وګرځو الله زمونږ ټول مړ باندې رحم وفرمای الله د امت مسلمه په حال رحم وکړي الله مجاهدین اسلام ستر دین د پر کوم ځکم جنگي الله امداد او نصرت او الله آسماني پرشتي د غوډ امداد د پر راولې الله کافرانو تباہ او برباد کړ الله تسنه سې کړ الله دا وی قوتونه طاقتونه د دې خلاف استعمال کړ اتحاد او اتفاق ختم کړ بیړې سمندرونو کې غرق کړ الله زمون مسلمان ملت را بیدار کړ مونږ کې یواله راول الله مونږ کمزور یو زمونږ امداد وکړه الله کم مسلمانان جیلونو کې د رهایی اسباب ورته برابر کړ بی ګناه قیدونه خوري الله پروردگار خپل کور ته په عزت سره راورسو رب العالمین په صحیح عقاید نظریات مونږ